قدرمنو اوریدونکو السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو د شریعت غږ رادیو خبرونه له همدې شبي پیل شي په نننۍ رادیوي مجله کې د خبرونو او سیاسي تبصرې ترڅنګ د سوالونو او ځوابونو خبرونه هم وړاندې کیږي هله ده تر پایه مو ملتیا وکړئ لومړی ستاسو پام د قرآن عظیم شان د څو مبارکو آیاتونو تلاوت او ژباړې ته راګرځوو له ابو وائل ابن سلمه څخه روایت دی هغه وایي چې ابن مسعود رضی الله عنه به هره پنجشنبه موږ ته نصیحت کاوه نو یو سړي ورته وویل ابو عبدالرحمنه زه خوښوم چې ته هره ورځ موږ ته نصیحت وکړې نوموړي وویل داسې ځکه نه کوم چې زه ستاسې ستړیا نه خوښوم داسې ځکه نه کوم چې زه ستاسې ستړیا نه خوښوم او زه په واز کې ستاسو داسې خیال ساتم لکه رسول الله صلی الله علیه وسلم چې به زموږ خیال پکې ساته له دې ویرې چې راباندې دروند نسی د دې حدیث روایت بخاری او مسلم کړی دی مینا فکری شهیدان لکه ګلونه دي مینا فکری شهیدان لکه ګلونه دي کله څوک نیولی دي دا د دګمریانو کور نن د شنبې ورځ د څوارلس سوه نهه دېرشم هجري قمري کال د شوال د میاشتې شپاړسمه نېټه چې د دوه زره او اتلسم میلادي کال د جون د میاشتې له دېرشمې نېټې سره سمون خوري د نن ورځې خپرونې ته مو زه صمیم الیاس هرکلی کوم په پایل کې ستاسو پام د خبرونو سرټکو ته راګرځوو د فاریاب ولایت په جمعه بازار کې د مزدور دښمن درې ټانګونه ویجاړ اته تن عسکر مړه او ژوبل شول د فراه ولایت په فرارود کې قومندان زمان او پنځه پولیس قتل شوبله او مهمات یې ولجه شول د کندهار ولایت په شاولي کوټ کې په کاروان د برید له امله پنځه تنه مزدور عسکر وژل شوي د خبرونو تفصیل پرون ماسپښین د فاریاب ولایت د جمعه بازار ولسوالۍ اړوند د دینو په سیمه کې د مزدور دښمن په موټریز کاروان وسلوال برید ترسره شو برید چې پکې سپکې او درنې وسلې کارول شوې د ماښام تر اوو بجو پورې په شدت سره دوام وکړ د برید په پایله کې دښمن درې ټانګونه ویجاړ او اته تنه مزدور عسکرو ته مرګ ژوبله واوښته همداراز له دښمن څخه یوه دهشکه یو میل پیکا ماشیندار د مجاهدینو لاس ته ورغلي په پیښه کې یو تن مجاهد هم زخمی شوی د یاد ولایت په شیرین تګاب خواجه موسی جمعه بازار قیصار چلګزي او دولت آباد ولسوالیو کې د اسلامي امارت د یتیمانو او معلولینو د کمیسیون له لوري په 250 مستحقو کورنیو غذایي توکي لکه اوړه، غوړي، بورا او وریجې وویشل شول. د الخندق عملیاتو په لړ کې پرون سهار لس بجې د فراه ولایت د فرارود ولسوالۍ په بازار کې د مشهور ظالم مزدور قومندان زمان په شوبله مجاهدینو چریکي برید ترسره کړ د برید په پایله کې قومندان زمان له پنځه تنه مزدورو پولیسو سره ځای پر ځای ووژل شو وروسته مجاهدینو شوبله پنځه میله سپکې او درنې وسلې او مهمات تر خپلو ملګرو پورې راورسول. همداراز د یاد ولایت د مرکز د امنیه قومندانۍ د پولیسو افسر میرویس د بسم الله زوی د راجي د کلي اوسېدونکی د حقایقو په درک کولو سره د اسلامي امارت له مجاهدینو سره یو ځای شو نوموړي له ځان سره دوه کلاشینکوپونه درې توپنچې یو بمپګن او یو پلډر موټر تر مجاهدینو پورې راورسول مجاهدینو هم د نوموړي تود هرکلی وکړ او دا یې د دین او هیواد په ګټه کار وباله نوموړي هم کلکه ژمنه وکړه چې نور به د ژوند تر پایه د اسلامي امارت مجاهدینو همکارۍ ته دوام ورکوي او په دې لاره کې له هیڅ ډول قربانۍ څخه به دریغ نه کوي د یاد ولایت د پرارود ولسوالۍ په بازار کې ورسته تر هغه چې مزدور قمندان زمان له خپلو پنځو ملګرو سره قتل شو شوبله او وسلې مجاهدینو ولجه کړې د مزدور دښمن په پوسته د اسلامي امارت مجاهدینو برید ترسره کړ. د چاپې په پایله کې له لږ مقاومت وروسته یو تن مزدور عسکر ځای پر ځای قتل، قومندان صادق او څلور تنه نور عسکر یې ژوندي ونیول شول. همداراز په پوسته کې له مزدور دښمن څخه یو پیکا ماشیندار، یو راکټ، پنځه کلاشینکوپونه، یوه توپنچه، یو بم افګن او ګڼ شمېر مرمۍ او مهمات د مجاهدینو لاسته ورغلل. مجاهدین ته لله الحمد هیڅ نوع زیان نه دی اوښتی همداراز د یاد ولایت د اوبۍ ولسوالۍ مرکز ته پرون ورځ د اسلامي امارت مجاهدین ورغلل او په دښمني وسلوال بریدونه ترسره کړل وروسته سیمې ته د دښمن کومکي قوه راورسېده چې جګړې نور هم زور واخیست جګړې پوره اتلس ساعتونه دوام وکړ چې په پایله کې څلور تنه مزدور اسکر ژوبل دوه تنه اسکر او درې تنه اربکیان ځای پر ځای قتل او درې شوبلې یې ویجاړې شوې. په جګړه کې دوه تنه مجاهدین هم زخمیان او یو بل د شهادت لوړ مقام ته ورسید. تقبله الله تعالی. د یاد ولایت د شینډنډ ولسوالۍ اړوند د چوک د غالي په سیمه کې د مزدور دښمن د پوستې قومندان د خپلې پوستې مخې ته د غلچکي برید په ترڅ کې ځای پر ځای ووژل شو له برید وروسته مجاهدین په بریالیتوب سره تر خپلو مرکزونو پورې راورسېدل د کندهار ولایت د شاولی کوټ ولسوالۍ اړوند د اردو بلاخ په سیمه کې د کندهار ترینکوټ پر غځېدلي سړک د مزدوري اردو په هغه موټریز کاروان پرون غرمه یوه بجه وسلوال برید ترسره شو چې له امله ترینکوټ څخه د کندهار ښار پر لوري روان و په برید کې پنځه تنه مزدور اسکر ځای پر ځای ووژل شول او همداراز یې یوه شوبله ویجاړه او پکې سپاره مزدور اسکرو ته مرګ ژوبله واوښته وروسته سیمې ته د دښمن چورلکې راورسېدې بمبار یې وکړ او کاروان یې له سیمې په تېښته بریالی کړ همداراز د یادې ولسوالۍ اړوند د سرخوبیب په سیمه کې پرون ماسپرین دوه نیمې بجې د مزدور دښمن په هغه عسکرو د ماین چاودنې او وسلوال برید ترسره شول چې په سیمه کې د لارې د خلاصولو هڅه وکړه تر دې مهاله د دښمن یوه شوبله د خښ کړای شوي ماین په مټ ټوټه ټوټه او پکې سپاره مزدور اسکر ځای پر ځای ووژل شول او درې تنه نور اسکر هم د ماین په چاودنه کې مړه او ژوبل شول د یاد ولایت د ارغنداب ولسوالۍ اړوند د سپرۍ د قرارګاه په سیمه کې په هغه مزدور عسکرو د ویشتونکي ماین په مټ چاودنه ترسره شوې چې له خپلې قرارګاه په پلې ګزمره ووتل د چاودنې له امله درې تنه مزدور عسکر ځای پر ځای ووژل شول چې جسدونه یې د پیښې په ځای کې پاتې دي همداراز د کندهار ښار د څلورمې حوزې اړوند د خوجک بابا په سیمه کې د ملا صاحب په سرای کې د میشتو یرغلګرو عسکرو تر مستقیمې قومندې لاندې د سپیشل فورس مزدور عسکرو یو مهم جاسوس د غلچکي برید په ترڅ کې ځای پر ځای ووژل شو د زابل ولایت د شهر صفا ولسوالۍ اړوند د سویو موټرانو په سیمه کې پرون سهار لس بجې د مزدور دښمن په موټریزه ګزمه وسلوال برید ترسره شو د برید په پایله کې د دښمن یو کاماز موټر په بشپړه توګه ویجاړ او پکې سپاره درې تنه مزدور عسکر ځای پر ځای قتل او یو بل ژوبل شو همداراز د یاد ولایت د تغر ولسوالۍ اړوند د مزدوري اردو په کمپاین پرون غرمه دولس بجې له دوو طرفونو د اسلامي امارت مجاهدینو وسلوال برید ترسره کړ د برید په پایله کې دوه تنه مزدور اسکر ځای پر ځای قتل او یو رینجر موټر یې ویجاړ شو مازیګر یاد کمپاین ته امبولانس چورلکه راورسېده او وژل شوي عسکر یې پکې ولېږدول همداراز د شاجوی ولسوالۍ اړوند د بازار سر ته د بازرګان په سیمه کې پرون سهار شپږ نیمې بجې د مزدوري اردو په پلې ګزمه د خښ کړای شوي ماین په مټ چاودنه ترسره شوه د چاودنې له امله دوه تنه مزدور عسکر ځای پر ځای ووژل شول د را رسېدلو خبرونو له مخې پرون ورځ د پکتیکا ولایت مرکز شرنې اړوند محمد خیلو تروو، علي خان او حاجي امیر کلیو اوسېدونکي پنځه تنه پولیس له خپلو دندو لاس په سر او مجاهدینو ته تسلیم شول. خبر وايي یاد پولیس د حقایقو په درک کولو او د دعوت او ارشاد مسولینو په هلو ځلو سره د مزدور ادارې له کرغېړن سبت څخه راجلا او مجاهدینو ته تسلیم شول. دوی ټولو ژمنه وکړه چې د ژوند تر پایه به له ګوډاګۍ ادارې سره هیڅ ډول اړیکې نه ساتي او خپل عادي ژوند ته به دوام ورکوي. مجاهدینو یې هم تود هرکلی وکړ او د آرام او هوسا ژوند برابرولو ډاډ یې ورکړ د یاد ولایت د مرکز اړوند سرې کلا سیمه کې د مزدور ادارې د استخباراتو په مهم جاسوس ایوب د اسلامي امارت مجاهدینو ناڅاپي برید ترسره کړ د معلومات له مخې په یاد برید کې نوموړی ځای پر ځای ووژل شو او د خپلو ناوړو کړنو په سزا ورسید د سرپل ولایت له سیاد ولسوالۍ نه په رارسېدلي خبر کې ویل شوي پرون غرمه یولس بجې د یادې ولسوالۍ اړوند د القاني قشلاق سیمې اوسېدونکی د مهم اربکي قومندان دین محمد ارباب ورور او د نوموړي قومندان زوی نجیب الله د حقایقو په درک کولو سره د اسلامي امارت مجاهدینو سره یو ځای شول نوموړو له ځان سره یو ملپیکا ماشیندار یو راکټ او دوه میله کلاشینکوفونه هم تر مجاهدینو پورې را رسولي چې د مجاهدینو له لوري یې هم تود هرکلی ترسره شو د یادونې وړ ده چې د قمندان دین محمد ارباب زوی نجیب الله دوه کاله وړاندې هم له یو میل پیکا ماشیندار سره د اسلامي امارت مجاهدینو ته راغلی و او وغوښتل یې چې له مجاهدینو سره اوږه په اوږه د یرغلګرو او د هغوی د ګوډاګیانو په وړاندې سپېڅلي جهاد ته ادامه ورکړي خو د کشرتوب له امله مجاهدینو په خپل سب کې قبول نه کړ او توصیه ورته وکړه چې دوه درې کاله وروسته دې بیا د مجاهدینو سب ته راشي چې پرون غرمه له خپل اکا سره تر مجاهدینو پورې د دښمن له وسلو سره راورسېدل د راپورونو له مخې تېره ورځ د میدان وردګ ولایت نرخ ولسوالۍ کې درې تنه اربکیان له خپلو دندو لاس په سر او مجاهدینو ته تسلیم شول خبر وايي یاد اربکیان هر یو یې نور سید د محمد عاشق زوی مرتضا د محمد داود زوی او هدایت الله د عبدالرحمن زوی د حقایقو په درک کولو سره او د دعوت او ارشاد مسولینو په هلو ځلو سره د مزدور ادارې له کرغېړن ثبت څخه راجلا او مجاهدینو ته تسلیم شول راغلو اربکیانو درې میله وسلې هم له ځان سره راوړې او مجاهدینو ته یې سپارلې د لوګر ولایت محمد اغې ولسوالۍ اړوند بیني شیر افغان سیمه کې د کابل ګردیز په لوی لاره د مزدورو پولیسو په رنجر او پلیو پولیسو مجاهدینو دوې غبرګې چاودنې ترسره کړې په یادو چاودنو کې دوه تنه پولیس ووژل شول او دوه تنه نور ټپیان دي د کابل ولایت د پغمان ولسوالۍ اړوند ارغندۍ سیمه کې د مزدور ادارې د استخباراتو په مهم افسر خان الله د اسلامي امارت مجاهدینو ناڅاپي برید ترسره کړ د معلومات له مخې په دغه برید کې نوموړی ځای پر ځای ووژل شو یوه امریکایي تومانچه یې مجاهدینو له ځان سره یوړه د خوست ولایت د صبریو ولسوالۍ اړوند خلبساتو سیمه کې کمپاین ته پر غځېدلې لاره د یادې ولسوالۍ لپاره د ګوډاګي ادارې د اکمالاتو په مسؤل د اسلامي امارت مجاهدینو ناڅاپي برید ترسره کړ. د معلومات له مخې په دغه برید کې نوموړی ځای پر ځای ووژل شو. د بلخ ولایت د چاربولاک ولسوالۍ اړوند تیمورک سیمه کې د بلخ جوزجان ولایت ترمنځ په غځېدلې لویه لاره د مزدورو عسکرو پر انجر د اسلامي امارت مجاهدینو ناڅاپي برید ترسره کړ د معلوماتو له مخې په دغه برید کې رینجر ویجاړ یو تن عسکر ووژل شو او یو بل ژوبل دی د یاد ولایت د شورتپی او چاهي ولسوالیو ترمنځ سیمه کې د مزدورو پولیسو په پوسته د اسلامي امارت مجاهدینو برید ترسره کړ د ترلاسه شوي معلومات له مخې پوسته له لږ مقاومت وروسته په ټولیزه توګه فتحه او پولیس په ډیر بد حالت کې په تیښته ولاړل او یوازې خپل سرونه خلاص کړل په پوسته کې له دښمن څخه ډېر اندازه وسلې او مهمات د مجاهدینو لاسته ورغلل د کونړ ولایت د سرکاڼو ولسوالۍ اړوند ناوې سیمه کې د مزدورو پولیسو په ټانګ د مجاهدینو له لوري برید ترسره شو د معلومات له مخې په دغه برید کې دښمن ته د اوښتو تلفاتو معلومات تر دې دمه نه دي ترلاسه شوي او وروستی خبر دا چې د کندوز ولایت چاردرې ولسوالۍ په دفاعي پوسته د اسلامي امارت د مجاهدینو په برید کې ټپي شوی وحشي قمندان غفار وهابي پرون سهار د ژورو ټپونو له امله ساه ورکړه یاد قمندان څو ورځې وړاندې د دراسکوپ په وسیله له مرګونې ټپي کېدو وروسته په روغتون کې د علاج په موخه بستر و چې پرون سهار یې ژوند له لاسه ورکړ او مظلوم ولس یې د تل لپاره له شره نجات وموند کل شاسل فی در باندې له شریعت ژغ راډیو یاوري د شریعت ژغ راډیو قدرمنو اوریدونکو لکه څنګه چې تاسو معلومات لرئ د روانې جون میاشتې په اوویشتمه نیټه د امریکایانو تر ټولو یو ستر جاسوس او اجیر جګړهمار عزیزالله کاروان د کابل ښار په زړه کې د مجاهدینو لخوا ووژل سو عزیز الله چې په بیرحمۍ قساوت او امریکایانو ته په تابعدارۍ کې نوم درلود د قطعه خاص په نوم د یوې داسې جنگي قطعې مشري ورسپارل سوې وه چې اکمال او هوایي ملاتړ یې امریکایانو کاوه خو په جګړه کې مستقیما ونډه د عزیز الله تر مشري لاندې ځایي ټوپکیانو اخیسته په اړه د امریکا مشهور ژورنالیست او لیکوال اناند ګوپال په خپل ټویټر کې لیکي عزیز الله کاروان یو له هغو بدنامو جنگي قاتلانو او جنایتکارانو څخه وو چې متحده ایالاتو خلق کړ او د افغانستان د مظلوم ملت پر ضد یې وکاروی د کاروان د مرګ خبر ته که څه هم رسنیو ډېر انعکاس ورنه کړ خو په واقعیت کې د مجاهدینو لخوا د پیل سویو الخندق عملیاتو له مهمو لاسته راوړنو څخه شمېرل کیږي په دې اړه مو د افغانستان د اسلامي امارت له ویاند ښاغلي ذبیح الله مجاهد صاحب سره مرکه کړې چې اورېدو ته یې ستاسو پام راګرځوو شاغلی مجاهد صاحب د سوالونو او ځوابونو خبرونه ته په خیر راغلی لومړی پوښتنه دا ده چې وړ مورز د پکتیکا د سفریو قطعې قومندان عزیز الله کاروان د مجاهدینو په یو برید کې ووژل شو تاسو د مجاهدینو دې شاکار ته په څه نظر ګورئ او دا پیښه څومره مهمه ده بسم الله الرحمن الرحیم حامد و مصلی اما بعد د دې پښتنې په جواب کې باید وایم چې د عزیز الله کاروان وزل د اسلامي امارت د مجاهدینو یو تر ټولو لوی لاسته راوړنه ده چې د الخندق عملیاتو په جریان کې ترسره کیږي تاسو به په یاد وی کله چې امریکایي اشغالګر افغانستان ته راغله او زموږ هیواد اشغال ک د اشغال سره سم ځینې داخلي مهرې غو په تشخیص کړي او بیا یې د ولس په ضد باندې استخدام کړي د غونه یو خو د شر و فساد د ټوله ډله وا په جمله کې دوستم او ځینې نور کړۍ هم راتلې چې دوی د اسلامي امارت د مجاهدینو په ضد همداراز د ولس په ضد باندې استخدام کړ او په ځینو ولایتونو کې ځینې داسې خلک پیدا کړ چې هغوی د پوهې کچه بالکل ټیټه او یا بیخي صفر وه او سخت زړي او وحشي مزاج وو دغسې اشخاص دوی د ځینو ولایتونو لپاره استخدام کړ چې په هغه کې پکتیکا وه همداسې د کندهار کې د جنرال رازق په شکل کې او پکتیکا کې دغه د عزیز الله کاروان په شکل دغه وحشي چیرې دوی وګمارلې او تربیت یې ورک او د قتلونو وژنو او ظلمونو په تر سره کولو سره یې سخت زړی کړل او بیا په ملت باندې مسلط کړل چې چیرې چا د امریکایي اشغال په وړاندې غږ پورته کاوه او مجاهدین پیدا کېدل تحرکات تر سره کېدل دغه اجیر مهره او د امریکایانو غلامان په ډیر وحشت سره د درنده حیواناتو په صفت باندې استخدامېدل او هغه خلک په داړل کېدل او ظلمونه وحشتونه تر سره کېدل له یوې خوا به دا سمه چې په جهادي بهیر کې وایم دوی لوی خند واقع سوي وي ډېر ځکه به مجاهدین شهیدان کړي وي ظلمونه او وحشتونه به کړي وي ولې دوی هم له خپل هغه افرادو سره چې دوی له ځان ماحول کې راټول کړي وو ډېر سخت ضربې ولې د مجاهدینو لخوا سخت وځپل سول او وټکول سول تر ډیره حده پورې د دوی هم هغه لازمه جزا ورکړل سو چې ورته مناسب و چې په هغه جمله کې تیر ورځ د کابل په ښار کې د عزیز الله کاروان په نخ کېدل او لمنځه وړل د اسلامي امارت د مجاهدینو لپاره د دښمن د ځپلو په پروګرام کې یو لوی لاس راوړنه و او د کاروان په وزل کېدو سره د دښمن پر روحیاتو باندې ډیر لوی گزارو همداراز ډیر څه له ځان سره لرل چې د دې پیروان به تر لاسه کی دغه شی واسي دغه سه واشي صفته انسانان د ملت له محاسبې نه ځان نه خلاصوي نه په امریکایي بیسونه کې ځان له ګیره خلاصولی سي نه هم په هغو وسایلو وسایتو کې چې د امریکایانو لخوا د دوی د محافظت لپاره ورکړل سوي دي او نه هم د هغو سیمټو دیوالونو او هرخښتو له شاسې دوی په ځان باندې راتاو کړي وي تاسې ولیدل چې سره له دې چې عزیز الله کاروان په امنیتي لحاظ د خپل ځان امنیت خورا سخت متوجه وو او ډېر ځله یې ځان له بریدونو نه یا بچ کړی وو یا یې اقلا له مرګه ځان ساتلی وو خو تېره ورځ الحمدلله د مجاهدینو په لومه کې کېوت او په خپله سزا ورسېد دا یو لوی لاسته راوړنه د مجاهدینو دپاره وه یو لوی لاسته راوړنه زموږ د ملت او ولس دپاره وه د جهادي بهیر او جریان دپاره وه د عزیز الله وژل د ده نورو پیروانو یا هغو څېرو ته څه پیغام لري چې د ده په ډول امریکایانو ته په خدمت بوخت دي او خپل ژوند یې د پردو اشغالګرو لپاره په خطر کې اچولی دی د عزیز الله کاروان وزل خو ډیر ښکارا پیغامونه له ځان سره لري ټول هغه غلامان د امریکای اجیران چې د ډالر په مقابل کې استخدام شوي دي شعور او عقل ځنې اخیستل شوی او د خپل ملت په داړلو باندې بوخت دي هغه باید د عزیز الله کاروان له وزلو او داسې د نورو سلګونو مجرمینو د مجازات نه عبرت واخلي نور باید خپل ولس له په وړاندې له وحشت څخه لاس واخلي اقلا د خپل ځان د ژوندي پاتې کېدو چانس لا لري کولی شي د خپل ژوند وژغوري خپله کورنۍ او خپل راتلونکی وژغوري په دې شکل چې د امریکایي له دغه غلامۍ څخه ووځي خپل عادي ژوند غوره کی او یا چیرې پناه ویسي اقلا د ځان ژغورلی شي او که چیرې وحشت او ظلم او امریکایي خدمت ته دوام ورکوي بیا واضح خبره ده د عزیز الله کاروان وزل د ده په مجازاتو رسېدل او د جهنم کندې ته استول ټولو هغه غلامانو ته دغه پیغام لري چې د په لار باندې روان دي چې هم به دنیا دغسې له ذلته ډکه وي چې ټول وخت به له ستړي ستومانۍ سره سره د امریکایي امر او فرمایش لاندې په ذلت کې ژوند تیري او هم به د دوی آخرت تباه او برباد شي د کفر په خدمت کې به وزل کیږي له کفارو سره به حشر او نشر کیږي نو باید په دې باندې د موږ غټول افغان غلامان چې متاسفانه هویت افغاني د انتساب نوم دی اسلام ته کیږي دا خلک ټول باید عبرت واخلي ټول باید پوسی سي د دوی دغه سه ورځ راتلون کې د ملت په پسې ده مجاهدین په پسې دي پلانونه او پروګرامونه ورته سنجول شوي دي دوی به ډیر سخت مجازات سره مخ کیږي او د خپل دغه جرمونو د یوې سانحه او د یوې لمحه حساب بدای ورکوي او هره پیښه چې دوی کړې وي هره واقعه چې دوی پیښه کړې وي د دې محاسبه به ملت او ولس او مجاهدین ځینې اخلي نو دا ډیر واضح پیغام د ټولو ته درلود موږ دوی ته زارۍ نه کوو ویره نه ځینې لرو ولې خبرداري ورکوو چې کچیر په تخپل وحشت او ظلم او دهشت باندې ټینګار کوي ډیر نږدې ده چې د عزیز الله په سرنوشت باندې بخته کیږي ټول هغه ظالمان چې لا هم د امریکا په رکاب کې ولاړ دي او د هغو دپاره استخدامیږي او مجاهد صاحب وروستۍ پوښتنه دا ده چې د کاروان وژل امریکایانو ته څه روښانه کړل آیا د امریکایانو په لاس روزل سوي اجیران زموږ د ملت لپاره د هضم او منلو وړ دي دغسې مجرمینو مجازات چې هغه امریکایانو استخدام کړي دي دا واقعیت ده چې امریکایانو ته هم یو ډیر ښه خبرداری ده چې هغه خلک او هغه څیرې او هغه مهرې چې دوی د افغانستان د خلکو نه ځان ته جذب کړي دي او هغه یې روزلي دي هغه د دې ملت لخوا استفراق سوي څیرې دي هغه نس کوي په دې ملت باندې ځان وتپي یا په دې ملت کې جای پیدا کړي ځان ته دغه سی به په سزا رسیږي او د امریکایانو هغه کړي خواري چې دوی په باندې ایستلې ده یا یو امید ورته لري چې د امریکې اهداف به وسره په سیمه او هیواد کې پلي کی دوی به ناکامیږي امریکایانو ته هم دا د عبرت ځای ده چې د دوی هغه غلامان چې د افغانستان په خلکو باندې مسلط شوي دا د افغانستان د خلکو د منلو وړ نه دي دا د افغانستان خلکو لپاره د هضم نه دي او بلکې د حذف وړ دي خلک په پسې دي ملت په پسې ده د اسلامي امارت ویخ مجاهدین پسې دي استخباراتي ارګانونه پسې دي د اسلامي امارت ویخ چریکي مجاهدین په پسې دي ان شاء الله د موږ د ټولو هڅو سره چې هم کشفي وي هم چریکي او هم نور بېلابېل تکتیکونه چې نظامي مجاهدین استخداموي هغه لارې طریقې هغه ټولې به په کار غورځي د امریکا غلامان به یو یو د محاسبې سره مخ کیږي او دا خصه به وزل کیږي په دې سره بیل شک سي امریکایانو ته واضح پیغام رسیدلی چې د دوی غلامان چې په افغانستان باندې دوی مسلط کړي یا د دوی د هغه پیشقرول په صفت باندې کار ورته کوي دا هیڅ کله هم د موږ د ملت د بغنې وړ نه دي بلکې د مجازات وړ دي